یا کم پر لسم دی په نزول کې پس سورت النمل نا نازل شوه دی رابط او تعلق د دې سورت مخکې سورت سره پګړ وجو باندې دی یو دا چې هر کله مخکې سورت کې دا بیان شول الله ولی سلامتی عرض ورکوم انبیاء علیہ السلام می بچ کړی دی اوس دې صورت کې وایي چې بنی اسرائیل می هم بچ کړی دي د فرعون د عذاب نه دیو جنا ور پسې وروړو یا مخکې صورت کې وی چې عالم الغیب الله وزم دې صورت کې پای باندې واقعا د موسی عليه السلام بیانې تفصیلا یو ګور هغه عالم الغیب نو دیو جنا ورپسې وروړو یا مکه صورت کې اخر کې وی او ان اتلو القران اذا قران بیان کوم نو چه قرآن بیانی نو تکلیفونه به رازی چه قرآن بیانی نو پراپیگنڈی به کیگی نو دی صورت کی ابتلا تسلی ورکی بعد الابتلا چه خلق به پراپیگنڈی کئی تاب بدنامی په مختلفو طریقو بانی خو پروا مه کوه وګوره موسی علیه السلام هغه له مې عزت ورکو تاله به هم عزت درکم دا پراپیګنډې به څه وخت پوری بیا دا خلک څوک چې پراپیګنډې کوي دای به تا ته محتاج وي او تاله به الله عزت درکي نورم ګڼ وجودي امتیازات د سورت، سورت ممتاز دی د نورو سورتونو نه په واقع د دوو لونو د شعیب علیه الصلاۃ والسلام چې څنګه دی سورت کې بیان شوی دی دا سه په بل سورت کې نشتا دارنګي سورت وا ممتاز دی د نورو سورتونو نه واقعه د هارون باندې د قارون باندې چې د قارون واقعا سندې صورت کې بیان شوی دا دا څه په بل کې نشتا اورم غړې وجې دي داوود صورت تسلی دا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او هر یو داعی مبلغ دا واقعی د موسی علیہ الصلات والسلام خلاصه د صورت سورۃ القصص په اعتبار د مضمون سره دوه حصے دي اول شپږ آیاتونه بطور برات الاستحلال راتلون کی مضمون تلار سوئی اگورا د موسی علیہ السلام قوم بچو او د فرعون قوم تباشو بیا واقعه د موسی علی السلام شروع کی کدا قومونو تباہی د اقتصادیاتو په فقدان وی د موسی علی السلام قوم به تباشه او او په دې نه دا بلکې د قومونو تباہی کله چې غیرت ختم شي او د غیرت جنازه وزی نو قومونه تبا شی او کله چې غیرت راشی نو قومونه بچ شی او د ټولو نه لوی غیرت دا دی چې چا در سره احسان کړی دی دا او شکریا ادا کا موسی علیہ السلام قوم سره الله احسان کو نو هغه د الله شکریا ادا کړه کامیاب شول فرعون او داغه ملګرو ناشکری وکړه نو لاول تباہ برباد شول بیا صورت دوی سیده اوله ایسا تر آیت نمبر 44 43 درسل وختم آیت بوردار او بای کی تفصیلی واقعا د موسی علیہ الصلات والسلام دویمه حصہ تر اخر د صورت پورې او بای کی اثبات د مقاصد اربعو عالیو سلور مقاصد کم چې مونږه اصول د قران کې ذکر کړیو هغه ذکر کړي فرعون به د مصر هر یو بادشاہ ته ویلو کم چې د موسی علی السلام په دور کې و د دښمن نوم ولید د پلار نوم مصعب او د نیکه نوم ریان هغه د یوسف علی السلام دور کې بادشاہو وجالا اعلی اشیاء وی ګرځول ال داغه ډل ډلې یستضعفو طائفة منهم په داسې حال کې چې کمزورې کوله به یو ډله د دوی نه یذبحو ابناهم حلالول به زامن د دوی ویستحیي نساهم او پرېښودل به جینکې د دوی الله وی فرعون، هامان او د هغوی لښکرو ته هغه عذابونه ښیم چې دوی د هغوی نه یریدل. واوحینا الی ام موسی ان ارضعیه اوس واقعه د موسی علیه السلام تفصیلا نه ړکه واچولا موږ مور د موسی علیه السلام ته ان رادو الکی یقینا موږ واپس کو موسی علی السلام تعالی پدې خفقې غما چې زما زوی دریاب ته غورځېدو الله ولزړه باندې پټیواله چې دا به واپس راولم لکه یو شاعر وی لنا ملک ینادی کل یومن لنا ملک ینادی کل یومن لدول الموت و ابنول الخرابی زمونږه یو فرشته دا چې هر ورځ आवाज کوي مرګ لا بچی پیدا کوي او ابادې کوئ د پاره د خرابتیا مطلب دا چې بچی مو پیدا شول نو انجام به مرګ وي یا بم ډکیږي او دارنګي ابادیم جوړ کړه نو داغه انجام به خرابتیاي هغه بیا خرابي کله چې موسی علیه الصلاۃ والسلام ولیدو اوچته کو نو فرعون خزی حضرت آسیہ رضی الله تعالی عنها چې دا یو نیک خزوا ډیره بهترینه خزوا او ډیره پرهیزګار وا روسو براشي فرعون د دې سره د ایمان په وجه باندې ډیر ظلمونه کول واغه ایمان پر نه خودو نو کله چې هغه لیدو هغه قرۃ عین لی ولک زما استاد سترګو یخواله بشي دا ماشوم او اسیم زمون بچی نشتا واسبا فواد ام موسی فارغا وګرځي د زړه د مور د موسی عليه السلام خالی د هر یو شینا صرف د موسی عليه السلام غم پکې وو نور د هر شینا فارغ شو ان کادت لتبدی بی یقینا نزدوا چې کار کړو دلرا لولا ان ربطنا على قلبها کچر منګه پټه نه والي بزل د دې باندې کزړه مضبوط شي نو نو کې دې شي چې دایښ کار کړو لدا ګنا من المؤمنین دل پارا چې شي دې یقین کوم ګنا په واده دربانه الله تعالی ان راد دو الیکی پۀ ورکول غواړي. د فرعون وې ښځې را جمع کوي، موسی عليه السلام د چا پۀ نه څکله، نو خور ورته وې چې زه به تاسو ته يو کور واله وښيم، هغه به له پۀ ورکوي. او داغه په برودی ومو فرعون وی علی رای ولی نو چاغیل د فرعون پولیس لاړل هغه ورته وی زخو د دشمن کر نه زم فرعون زمون دشمن دی فرعون ډیر غوسه شو څنګه ما دربار نه انکار کو خځه وته پرې د مړه ماشوم بچي مړ کیږي دا وو ته هلته ولېګو نو واپس مور تراولې ګلو او الله رب العالمین اغلوز پورا کو وحرمنا علیه المراضع من قبل بند کړو مونږ بدبانی سینې د مندو مخکې دراتلو نه مورتا پردی سینه او پردی پای په باندې سکل الله موږ بند کړیو امام الحرمین کله به چې درس کولو نو سبق میانس کې به مخ واړولو او داسې توکانی به توکړل یو طرف ته یو ورځ چاته پوس نه وګو چې دا ولګي د هغوی کله چې زما پلار مړ کېدو د زما مور ته وصیت کړو چې زما ای بچی لا پردی پې ورنکې ذکر بل چا د حرامو د حلالو پتن لګي نو بیا به د حافظه خراب شي نو زه یو ځل وړوکوالی کې پروتم جړل می نو زمونږ یوه وینځه وه، هغه راله او زه یې سینې ته واچولم، نو ما یو ګوټ د پی وڅکلو او زما مور پې د لرې نه اواز وکړو، خو هغه پی زما تېر شوي وو، نو زه اوس هغه تو ګوما خو هغه تو کیږي نه او جبه کې لکنتو صرف دا یو ګډ د وجنا دا کله چې یو بچی تربیت صحیح شي اغل الله رب العالمین یو مقام او مرتبه ور کوي میاندو لپاره کار دي چې هغه خپل بچو صحیح تربیت وکړي او دې لپاره چې پوه شي یقینا وعده د الله حق ده ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن زیاد دینا نه پويږي ولما بلغ شد واستوى تینا حکم و علم کله چې ورسېدو ځوانه تا واستوى برابر شو آتیناه حکما و علما ورکو مونږه دلرا فیصله او نبوت موسی علیہ السلام خزوانو یو ورځ د غرمې راوته دي نو د دوو کسانو جګړه یو کس په بل د لرګو پنډ راړلو او بل نوړلو موسی علیہ السلام ته د مظلوم فریاد کو موسی علیہ الصلات والسلام اغا د مظلوم فریاد اوریدو ظالم له سوک ورکو چې ظالم له سوق ورکو ناغم سا په خله کې نیولې و نو فورن هغه مړ شو آلته مړ شو او دن شو خار تا وو د غفلت دان لګي وجد فیا رجلین یقتتلان وی مندل بده کی سړی دو کسان یقتتلان چې بل سره جنگ کولو چې د ډلې د دنا او علی الذی په خلاف دا سړي باندې من ادوی چې د دشمن د دنا هغه ول فریاد کو موسی علی السلام فریاد قبول کو وکذو موسی نو سو ګرګو دل موسی علی السلام فقد علیه فیصله وکړه بد باندې د مرګ فورن مردار شو قال هذا من عمل الشیطان وی دا ظلم ستا اے قبطی داو دا عمل شیطان نا یا دی بنی اسرائیلی ته وی جستا دا جنگ دا دا عمل شیطان نه دی او ځان نه یادوي که چېرې ځان یادولې نو بیا ولې وروسته وایي چې رب بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین هغه ته انعام ولې وایي د دیو جنا مقصد دا هذا من عمل الشیطان دا جنگ ستای قبطی دا ظلم ستای قبطی داو د عمل د شیطان نه هغه د فرعون ډلې والا ته وی کوم چې مردار شو انه عدو مضل مبین یقینا دار دشمن گمراه کونکي ښکارا قال رب انی ظلمت نفسی دوی رب زما یقینا ما کمه کړې په خپل ځان فاغفر لی نو پرده راولی پما بانی فغفر لہو نو پرده راسا بد بانی غفرا پمانا د پرده سر دی امام رازی رحمه اللہ تفسیر کبیر کی بدی زابان اخ کلام کئی انہو الغفور الرحیم یقینا دا اللہ دے بخون کے مہربان زه به نه شم امدادي دپاره د مجرمانو اصبح فی المدینه خائفا یترقب وګرځیدو په خار کې یریدونکو انتظار کولو وإذا الذي استنصروا بالامس يستصرخه ناسا با هغه سړی چې امداد غوښتو ددنه پرونو بیا فریاد کو دتا پرونه جګړه کړې و نن بیا جګړه جوړ کړې قال له موسی انك لغوي مبين او دتا موسی عليه السلام یقینا خامخا ته پریشان سرکش مبین کارا بل کار دی نشته مړه هر وخت جګړه او جګړه او جګړه هر وخت جګړه کار دستا ان یبدشا بالذی هو عدو لهما چې حمله وکي با سړي باندې چې دشمن دې دې دواړو یعنی هغه کیپتی چې د موسی علی السلام او د دې بنی اسرائیلی د دواړو دشمنو قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس قال يا موسى دوي اي موسى عليه السلام دې بن اسرائيلي کوم چې پرون د امداد کړو اوس موسی عليه السلام ته لګیا شو قال يا موسى تريد ان تقتلني اوې دا اي موسى عليه السلام آیا تا غواړي چې وجنی مال را کما قتلت نفسا بنفس څنګه تا وجلو نفس پرونه ورا پرونه د څه په سر باندې مر کړي او د د په وجبانی او نه نه دیو له خبره کوي او څومره خبره کوي دا همیشه لپاره د بیغیرت ملګری دا کاری تبل هغه سره احسان وکي او دې به همیشه دښمنی کوي موسی علیہ الصلوۃ والسلام دغه بسر باندې مړیو کو سړې مړ کو او دیو ته خبرې کوي او څومره خبرې کوي وای پرون یې سړې وجلې او ما وجنې ان تريد الا تكون جبارا في الارض موسی علیہ السلام تو سلام کله چې پته ولګی دا بنی اسرائیلی چې دا خبره وکړي نسپای مرنه کړ فرعون ته وی چې پرونی قاتل خو معلوم شو هغه د سود به هغه د فرعون په ډله کې وسړې پیدا کو او رالو موسی علیہ الصلات والسلام ته وی چې زلار شاه او ما داغي میټینګ کتلې ده او رېدلې ده ستا خلاف مشورې کوي وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى راي سړی اخوال کلینا چې منډه والی قال يا موسى ان الملائكه تمرون بك اوي موسی عليه السلام یقینا وزیران مشورې کوي ستا خلاف لیاقتلوکا چې وجنی تعالی را همیشه بار دا پرستو خلاف باطل پرستو میټینګونه کړی او خاص کر دا د قتل منسوبې کړی تزودان امانا د واپس کول سره راځي د منی کول سره راځي لکه حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما پورز د قیامت او د کو سر سره ولاړم او خپل امتیان له بوبو ارکوما د حوض کوثر او دا هغه په باره کې نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي د حوض کوثر ماو اهلا من اللبن ابيض من اللبن واهلا من العسل فیقال یا محمد انک لا تدری ما د سبادک ما ته ویلې شي پیغمبراس ساده بد نشتا چې ستاد مرګ نه رسو دای صاحب دین کې کومې نوې نوې طریقې جوړ کړې وي چاغې د دین ویل لکه نن سبا خلکو د ځان نه طریقې په دین کې جوړ کړې دي په غام کې په خاطر کې په مختلفو طریقو باندې داوي د درې می خیرات دی داوي د جمیش په خیرات دی داوي سلوختی دا داوي کلیزه دا داوي ډمبه جمعه دا ډمبه اختر دی او فلانه فلانه دارنګي دا سنت د رسول خلقو په جمع باندې لازمان دعا به کولا درې زلا مليان به کولا او یو لوی بدعت نوې کار په دین کې ځان خلقو جوړ کړی دی چاہے ته ویل کی قضای عمری چې په اخري جمعه د رمضان مبارک کې مولا سره د مقتدیانو دوه رکعات منځو کې او ادا د ټول کال د منځونو د قضای په دې سره ماس کیږي دا یو لوی بدعت دی او چر د نبی علیہ السلام او صحابه نه کړی او څوک چې کوي نو کوملای کوي نو هغه بدعتي دی او هغه پسې موز نه کیږي ځکه بدعتي پسې موز نه کیږي او کاوامه کوي نو هغه بدعتيان دي ځان نه دین جوړ کړی دی یاره وي بد کار خو نه دی وای عجیب خبره ده بد کار ار کار بد دی چې نبی علیہ السلام او صحابو نه کړي او ته کې زګه یا حافظ ابن کثیر رحمه الله ذکر کوي چې اجر چې هغه نه کاری ولی لانه لو کان خیر لسبقنا الیه زکه کچری دا د خیر کار وې صحابه د موږ مخکې کړو لانه ما کان خذب من خصال الخير الا وقد بادروا الیا زکه د خیر یو کار هم د صحابو نه پاتې شوی هر کار کړی دی نو چې صاحب نه دې کړي معلومی کی دا چې دا د خیر کار نه دی نو قضا عمری چرته نبی علیہ السلام او صاحب نه کړی نو ته په کوم دلیل باندې کې دارنګ د اختر بورز باندې نبی علیہ الصلات والسلام صاحب ته وایي چې زمونږ د پاره په کال کې دوه ورځې د خوشحالۍ مقرر شوې عید الفطر او عید الاضحی د لوی اختر ورځ او د وړوکی اختر ورځ نو په دې ورځ باندې غم کول دا یو رسم دی رواج دی چې سار وختي ار سره رواني ادریلا او قبر لرواني ولې هغه کار کې چې نبی عليه السلام او صحابه نه کړي د ثواب بنیت باندې کې مې کوا کچره ثواب پکې وي نبی عليه السلام او صحابه وکړو نو نبی عليه السلام فرمایي چې زما د حوض کوثر نه وا یو دل من کړی شي فلزادن الحوضي نو کله چې ما ته دا ویل شي چې دای ستاد مر نرستو ستا په دین کې نوې نوې طریقې جوړ کړې وي نو زه به وایم فسوقا فسوقا لمن غیر بعدی وهلاک دشي تبا برباد دشي آسوک چې زمانه رسو نوې طریقې په دین کې جوړ کړې تزوګان قال ما خطبكما او موسی علیہ السلام دوانو تا مونږه اوبه نه ورکو ترلې چې واپس شي راش پن کیږي و ابونا شیخ کبیر او زمونږه پلار دې بوډا لوی ګور دلته سکتر اوره دا حتا یذر الریا اشاره دیتا چې دا یا نا که خزوا نو چې د موسی علیه السلام سره یې خبرې کولې نو مری نښته او د حیاناکې ښځې نښه همدا وي چې له پردي سړي سره خبرې نه شي کولی او چې خبرې کوي نو د هغې مری انښلولی شي او چې بې حیایي بې غیرته وي دا هغه دا پروا نه کوي چې اوبه ولا ورکړي د اغي د پاره نو دا د لس ورځو اوګیو موسی علیہ الصلات والسلام او هغه بوکا چاغه به په لس کسبانی او چتولا موسی علیہ الصلات والسلام هغه یوازې راوچا تکړه فسقا لهما وبرا واغسته د دې دوانو د پاره دا همیشه د پاره دا اکبر سکار دای هغه رتیانی اکبر علماء اغم غیرتیانی او د غیرت کارونه کوي سید احمد شهید رحمه الله هندوستان کې زه ښځې ولیدې په یو موقع باندې چې هغوی ژړل او یو بل سره خبرې کولې نو سیدا مشهیر رحمه الله دای نه تاسو کو ورته وی تاسو سوګي اول جاړی ایو ته وی چې مونږه مسلمانان یو پښتانه یو او دلته سکانو اغوا کړی وو په مونږ باندې ظلم کوي سید احمد شهید رحمه الله سوچو کو چې دا وای مسلمانانو سره ډیر ظلم کیږي نو الته نرالو د هندستان نرالو پیښور ته او د پیښور نه لارو بنیر ته پاکستان کې دارالخلافه جوړ کړه التا خانانو ورله پنا ورکړه جهاد شروع کو د انګريز خلاف او ډېر اده پورې کامیاب شو خو بیا د دو بډله کې سکسانو غدارانو ای غداری وکړه او د سید احمد شهید رحمه الله ملګری ځای په ځای شهیدان شول داغه چې داغه جنکو आवाज اوریدو فورن سوچو کو اور آلو جهاد شروع کو فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر دوی اے رب زما یقینا ز اغستا چترا لگی ماتا د روټۍ نه یم محتاج فجاتو اداو ما را لدل را یو د دې دوارو نه شعیب علیہ السلام لورا کله چې کور ته لاړې نو شعیب علیہ السلام دې تاسو کو چې نن خو تاسو وختي را لې هغه ورلا کیسه بیان کړه علی رزیل الاستعلان یعنی داسی وا تبواسی گنی آیا دا پاس سورا وا او روانه وا او د غیرتی خزی او د آیانا کی خزی صفت هم دائی چه آغا پلار بانی زی نو پا آیا را روانه ای او بی آیا خزا چې په لار ځي نو کله یو طرف ته ګوري او کله بل طرف ته ګوري او د خپل حیا خیال نه ساتي قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا وی هغه لور د شعیب علی السلام یقینا زما پلار راغړی تعالی را چې حج بدر کی تعالی را اجر دا وسو چې تاو بکړي زمونږ لپاره فلما جاءو وقص عليه القصص کله چرالو دتا بیان کو دتا بیان قال لا تخف امام رازی رحمه الله فدی زبانی ذکر کئی چې کله موسی علیہ الصلوۃ والسلام رالو نو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام چې کله خبرې اترې ور سره وکړي نو روټه ورته کې خودلا موسی علی السلام سره دینا د لس ورځو کېو او موسی علی السلام روټه نه خورلا شعیب علی السلام وی ولی موسی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ان لا نبيو ديننا بدنيانا مونږ دین په دنیا باندې نه خرڅو دا قرز نه کوم دای چې هغه دین د الله رضا د پاره بیانې پای باندې خوراکونه نه کوي ما خو د الله رضا د پاره کړی دي شعیب علیہ السلام وتوی زه خدای ایواز نه در کومه خلاص شي ته د قوم ظالمانو نه کله چې تاسو نه وکړو چې تاسو کې ورته وي زه موسی يم اے موسی د بن اسرائیلو وې او نو هغه پیغمبرو هغه ته پتا وا وې دا شان مسله را سره شو او دی خورالم شعیب علیہ السلام وتوی بس پروا مکوا نجوتا من القوم الظالمین خلاص ته د قوم ظالمانو نه اس پروا چونه کی او زمونږ استاد محترم شیخ القرآن مولانا غلام حبیب سے رحمه الله هغه دې ځای کې یو ذوقي معنی کولا ان خیر من استاجرت القوی الامین بشک غراغا چې ته په مزدوري باندې نیسی هغه طاقت ور امانتدار طاقت ور خو زګه دی چې د لسو کسانو بوقای یواز را ایستلی دا او امانتدار زګه دی چې کله مونږ بلار باندې راتلو نو په بد نظر باندې مونږ ته نه دي کتلي نو تاسم د مزدور په تالاش کې نو د دې سړی نه بهترین مزدور به تاسو ملاو نشي ځکه دا طاقت ورم دی او ماندارم دی او د مزدور د پاره دا صفت ډیر اهمي چې هغه طاقت وري کار کولای شي او امانتداري کور بد نظر نه لګئی او طاقت وری زکه مزدور چې تور لا مزدوری ورکې او دې پکار کې کام چوری کوي غلا کوي هغه سم مزدوری او ته سب مزدورې باندې ونی سي یو نیم مزدوری کله چې هغه کار کوي نو که مالک وربانی په سر ولاړی نو دی کار کوي او چې مالک دنه لګه خواشي بس دی په آرام کینی ولی یروي زما دیاړي خواسم اوړي کزه کار کوم او کني کوم کزه په مزه کوم او کزه تیز کوم نو دا خو تا غداری وکړه چې مالک نشته نو کار دې پرېښو یا هغه سړی چې مالک په د باندې مقرر کړی نو کاغه په سر ولاړی نو دې دا کار خیال ساتي او کاغه ته نه جدا شي نو دیوم بیا کینی پارام قال انی اريد ان انكحك ادبن تیاتین ورته یقینا زغوارما زه به درله پیسې درکړم، هغه به ته بیا خپلې ښځې له مهر کې ورکړې او دا نه چې ګني ته به ما سره په مهر کې کار وکړې او دا ځان له دلیل ونیسې او لوڼه خرڅوې او په هغې باندې پیسې الې نه مطلب دا چې ما سره به کار وکړې زه به پیسې درکم او ته به هغه بیا خپلې ښځې له مهر کې ورکې زردا چې ته به عمومي مال را کچره د الله خو غشید نه کانو نه قال ذالک بیني و بینک وی موسی علی السلام دغه وعده دا په می زما منستا کی ایمل اجلین قضیتو کم یو د دو نیټو نه چې ما پورا کړه ولا عدوان علی نو زیاته بنی په ما باندې او مفسرین ذکر کوي چې بیا موسی علی السلام لس کاله پورا کړیو والله ولا ما نقول وکیل الله پاس چې موږ وایو زموار دی فلما قضا موسی الجلا کله چې پورا کو موسی علی السلام نیټه وسار بیالی ابو دخل حال آنس من جانب تور نارا ویلی دلو اخوا دکوی تور نورا یقینا زیما الله چې رب د مخلوقات یما ور لراغه موسی علی السلام نو دا ور نه د ونه نه आवाज وته وشو چې زه الله یم وانا القیا سواکا وګرځو امثال را فلما را کله چولی دا تا تزو خزیدا خو من غیر سوین بغیر د بدای نه دانه چې سپین شي او برګې مرز به نه نه مرز به هم نه وزمم الیکا من جناکا من الرابی او یو ځای کا تا سره وزر استاد یرینا مطلب دا چې دا لاسونه داسي پترخ کې ورکا کله چې یریږي زه یریګما چې وګوره سیما زه د مر نه نه ردو خو پدې او یریدو چې ما وجدي الله مسله به پاتې شي د مر نه نه ردو واخیارون هو افصو منی لسانات رول زمان علیہ السلام بینات واضح قالوا ما هذا الا سحر مفترا دوی نه دا مگر جادو د ځان جوړ شي وما سمعنا بها او ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين دلی اوریدلی مونږه دی لرا هغه مشرانو زمونږ وروانو کې د دې نه مخکې خدا مسلې چا نه کړې په غواره ویلي وسم دا وایي یره وای دا نوې نوې مسلې بیانې مخکې چا نه کړې وقال موسی ربي علم بمن جاء بالهدى وې موسی عليه السلام رزما خپلې باچا چې راتل کړې پیدا خپل طرف نه او فرعون خو د دنیا په لحاظ ډېر هوښیار و دا څنګه داسې کول اصل خبره دا وه چې دې د موسی علیه صلوات و سلام نه یریدو ځکه هغه د کیسیا رسول خو ورته یادو چا یې مړ کړو نو دی ویریدو زیاد زنار چې زما سره خبرې کوي او ما له سود راخلاص ما په باندې مړګي ظاهری داوی چې زه دغه اعلان ځان خبرو او حقیقت کې دغه موسی علیہ الصلوۃ والسلام نه ځان پټولو لعلی ارتلو الی الی موسی پتا کی سره ورکړه موږ موسی علی السلام له کتاب رسو دا اینا چې الله کړی موږ پیړو باندې بصائرا دلیل لپاره د خلکو او اذا ترامت دی خامغا چې دې نصیحت والی وما كنت بجانب الغربي د دې ځای او دوی مې سره صورت او پدې کې اثبات مقاصد اربع والیو ازلور مقاصد بیانې اثبات د مقاصد اربعه علیو کوم چې اصول د قران کې موږ ذکر کړو وما كنت بجانب الغربي او نه سب په طرف مغربي باندې اول اثبات رسالت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبري ثابتې وما كنت بجانب الغربي نه سب په طرف مغربي باندې اے قلوینا الہ موسی الامر کلا چې فیصله وکړه موسی علیہ السلام د کار د نبوت وما كنت من الشاهدين او نوې تر حاضرونه په دغه ځای کې ولکن شان قرنان فتتال علیهم العمر لیکن موږ پیدا کړل پیړې نو د شوا بدی باندې عمر وما كنت ساويا في اهل مدين او نوې تاس ولار په مدین والو کې تدلو علیم چې تاسو صوب دی باندې اتونه زمونږه ولكن كنا مرسلين لیکن موږ لريون کی زمونږه استاد محترم شیخ قران مولانا مطیب طاهری سے فرمایله درشل قرآن نور الله مرقده فرمائل چې زه د مولانا حسین علی رحم الله سره ما کله چې ما مشکات او نور کتابونه وې نو ما د مولانا حسین علی رحم الله وې چې اوس بزې دیوبند ته او په دیوبند کې به نور علم حاصلې د بلاغت او دارنګ نور ما ټیک ده زلاړم دیوبند دا په دیوبند کې بداور کې صدر مدرسو مولانا اعزاز علی رحمه الله وی مولانا زازلی رحم الله چا چې نه فصل عرب لیکلې زدا هغه طریقه دا و چې هغه په خپل امتحان اغستو د طالب العلم نه نوې ځاسي لین ولاړو قطار ولاړو د طالبانو زه اخر کې ولاړو چې کله مې یو طالب نه سوال وکړو نو چې هغه به جواب نشو ورکولې نو ما ورته زما جواب درکم ایما ته وی چې باران کې نه ستانه پر براشي بیا د بل طالب دغه شان جواب د بل د بل وکړه چې زما نمبر رالو نو عام طور باندې داغه طریقه داوا چې هغه به درې تاسوونه کول کله چې زما نمبر رالو ما ته وای اوس با پته وستا لګي د نور په نمبر کې جوابونه کول اوس به پته لګي چې جواب به کول شي او کنه باید ټیک دا حضرت تاسو کا نه د نور نه درې سوالونه کول او زمانه لس سوالونه وکړل او د لس سوالو جواب مې ولا ورکو ډیر زیات خوشاله شو وای ما ته وای چې راځه ایمه دې وسو کی د مدرسې ناظم ته وای چې دغه داخله مو ورکوا دا به کی نور بسو کی هغه وخت کې د دیوبند دا طریقه و چې یو طالب له داخله ورکولا نو داخله به ورکړه او خوراک باغ په خپل خرچه باندې کولو پینځل سورځي 15 دن بعد به اغله داخله د لنګر ورکړه دا نه پس به بیا د مدرسې نه خوراک کولو وې دې ځان سره روان کړم او ما ته وې چې راځه نو مدرسې ناظم ته ورغلو نو هغه ناظم ته وې چې دې طالب العلم لا اوس داخله ورکا ایټیک دا داخله راغلا بیا وته وای چې دلته اوس د لنګر ټیکټ ورکا او د مدرسې نه خوراک دل جاری کا ما په ژوند کې په اول ځل داسې طالب علم ولیدو داسې ذهین او داسې بهترین طالب علم وای هغه لاړو خپل کمرې ته لاړو زبار راوتم زدي زاینا د کراچۍ او د یو ځای بل ځای رسو طالبان ما سره تریو آی باغا امتحان کې فیل شیو نو ما وتوی چې ما ته هو داخله ملاو شو یا وی نه مړه مولانا زازری سو پاس کړی ندی نو ته څنګه پاس کړی وای ما وته چې صرف داخله نه ما تا د مطبخ د لنګر ټیکټو ملاو شو او یاغي نه منلا وای ما وته راوي سوچ دا وګوره ما ته ملاو شو بیا هاي نور مدرسو کې سبقونه وي او بیا چې مليان شنو بیا مخالفت شروع کو هر بارال مدرسه کې وخت راولو نو حماسه کې او شیر رالو د سوای اسوی ماده پکې وا نو یا شعر کې چې کله مولانا اعزازلی شعر ویلو وې د قاریانو صاحبانو نه تاسو کو چې په قران کې دا ماده شته او کنه وی قاریان وی چې دا ماده په قران کې نشته قاریان خو صرف الفاظ یاد کړي نور په معنا د قران او مقصد د قران خو نه پويږي نو ها وی مولانا عزازلی رحمه الله ما ته وای چې حافظ پېښوري تم بولو حافظ پېښوري ته وایا وای ما ته چې حضرت حافظ نیمه وای ما ته وای چې ستا بشان حافظ د سرشته دی نه وای کله چې ما نه تاسو کو ما ورته چې او جی قران کې دا ماده شتا ما ته کوم ځای ده ما ورته کله چې د سورۃ القصص اوله ایسا ختم شي دوی ما ایسا شروع شي نو پای کې په دوی ما آیت کې دا ماده شته دا آیت مرتبه او ما کو تساوی فی اهل مدینه ایما ته وایسا دا سوي وي ایما چې اوله ایسا ختم شي دوی ما ایسا شروع شي نو پای کې په دوی ما آیت کې دا آیت شته او دا آیت مرتبه قاریانو ته یو قتل تاسو هم ځان ته حافظان وای حافظ خدا دی او بیا ما ته وای چې دا ایسی سي دی پکې څه وې ایما حضرت سوره قصص دوه ایسی دی اول ایسا کې درې سلوي آیاتونه دي او پای کې موسی علی السلام په واقع باندې نبی علیہ السلام له تسلی ورکړي دویمه حصہ تر اخر د صورت پورې او پای کې مقاصد اربع علیه ذکر کړي وای ما ته وای چې د سورې عنکبوت خلاصه وایا وی بیا مو د سورې عنکبوت ویلا بیا ته وای چې د سورې لقمان او داس یو څو سورتونه وړ ډیر زیات خوشاله شو مال ډیر دعاګانې وکړي ما ته وای دا دې چرته یاد کړی ایما حضرت دا مې د مولانا حسین علی رحم الله نه زده کړی او ما زدل تر علی ګرم بیا مولانا حسین علی مولا ما ته دعاګانې وکړي بیا کله چې د دیوبند نما علم حاصل کو نو بیا هوا کې مدرسه وا نو زه هغه تولې ګلم به تور مدرس دای مدرسې والته وی چې زه مدرس درلېګم او دې وستا په مدرسه کې تدریس کوي ذالکما کشرما ګیره ملانو راغلي نو وای کله چې زه بلار روانم یو دوا افغانیان الکانو دای چې زولي دما ما ته وای چې چړیا دی ورشه دا صندوق مون سره والا ما ټیک ده ما ور سره صندوق راغستو او لاړ مر سره چې کله مدرسې ته ورسېدو ناظم محتمم سره ملاو شوم خبره اترې وشوي نو دا معتمن د مدرسې ما ته وایي چې تا سره سند شته نو ما قصدن سندونه پټل ما ته چې نه ما سره نشته یاوې نو بس ټیک دا مولانا زازلی را لګلې نو بس تدریس کوا بس سیدا وای ما ټیک ده په سباله چې زه درس ځای باندې کې راستم هغه طالبان چې چې ما باندې صندوق راوړیو هغه ما ته مخامخ کې راستل ناستو ویای چې زوري دم نو خپلو کې لګیا شول پسا پسا کول چې دې دا خو هغه سړی دی چې پرون په باندې موږ صندوق راوړی هغه زموږ استاد دی موږ هم دغه پر راغلی سبق را او زه به باندې پوه شوم وی ما راوختل چې دا څه کار دی چې پروا مه کوئ بس تاسو ته څه پته و چې دا څوک دی او آرام کې نه تاسو چاته آرام وای زه چاته نه ما هیڅ خبره نه ده او بیا چې لکه مدته تیر شو نو د یو ځای بل ځای نه طالبان را روان شول ځکه پته ولګی دا چې دلته بهترین مدرس عالم راغلی دی نو خلک را روان شول یا مرسه معتمم ما ته وای چې زه به تعالی تنخواه زیاته کوم پس نه چې بلې مدرسې ته لاړ شي بهرحال دو کال مال ته تدریس کو او بیا مې هلته استعفا ورکا او عالم مولانا حسین علی رحمه الله تا او داغه په مشوره باندې بیا مخکې کار شروع کو ادا وای تاسو دیوبندیان نه او تاسو دیوبند ته دیوبند څه پیژنې سړیا تا صرف د دیوبند نوم اورېدلې راشه زما استاد او زما د استادانو استاد شیخ القران مولانا محمد طاهر نور الله مرقده هغه دا په دیوبند کې اعزازي داخله ملاو شوی دا هغه بیا د دیوبند نه لګل شوی د پاره د درس او تدریس دیوبند جوړ شه د دې لپاره چې رد د شرکیات او د بدعات او د رسمونو رواجونو کا د غلط او عقاید رد کا او د توحید او سنت بیان کا هغه نن سو کوي په دې دور کې په دې ملک کې واحد یو جماعت دی چې دا نوم نشات توحید او سنت چې په عامه اصطلاح کې خلک ایت پنځپیریان وایي دا په صفا الفاظو کې د توحید او سنت بیان کوي د شرکیات او بدعات رد کوي او د هیڅ چا پروا نه کوي د دیوبند مقصد خداو او دا ترجمانی په دې دور کې شاده توحید او سنت کوي ثم الحمدلله پر بیان عذاب قبر د یوصل اول آیاتو د قران نه ثابت دی چې وسړی د قران د یوصل اول آیاتو نه د قبر عذاب ثابت دی اي نه مني او چې چا د سر پته نشتا چې د قبر عذاب قران کې په کم ځای ذکر شوی اي مني او دا ټول پراپګانډي دي تما سره کینا چې زتا په هر مسله باندې تسلی وکم هر ټیک دا یو مسله کې شک دی نو سره کینی عالم ته تاسو نو کی چې ته د دې مسلې باره کې سوای بار بار پراپګانډي دا خو به وقوف خلکو کار دی پکار داری چې یو سړی په یو مسله کې شک پیدا شي چې هغه د عالم نه تاسو کی چې خلک دا وایي ته دې بار کې سوای ولولا تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم او کچره رسیدل مصیبت سبب دا عمل دی باندې فیقولو دوی وی ربنا لولا ارسلت الینا رسولا ارب زمونږه ولې دین را لګل مونږ ته پیغمبر نو مونږ تابعداري کړې ستاره آیاتونو ونکونا من المؤمنین او مونږ د مؤمنانو نه لما ارسلناک پیغمبر مونږ ته نو لېږلې مطلب دا چې دې آیت کې الله رب العالمین حکمت د ارسال الرسول ذکر کړي پیغمبر می دل راولې کلو چې خلک د دین نه خبردار دي او سباله زچا دا خبره پاتې نشي یره کومه پیغمبر راغلی نو بداسي نو کوم له نذیر راغله مونږ ته چا بیان کړي نو مونږ بناسي نو او دا قران کریم ډیرو ځایونو کې ذکر کړي سورۃ المائده آیت نمبر 19 دلسم آیت وګورئ شپږم سپارا حکمت د ارسال الرسل او دا شپږمه سپاره د دې نمبر کې سورته دی سورې نساء آیت نمبر 165 یو سل بینش ویتم اخر دا وما كنا معذبين تعالى چراولی بمگا پیغمبر عذاب علا ورکو چی پیغمبر راولی گو چی سبال چا بانا پاتی نشی دارنګي سورې توا یو سل سلور دیر شمایت سورې توا شپارسم زیبارا آیت نمبر 134 دارنګ یو دا سورې قصص یو کم شپې ته ما آیات وګورئ یو سو آیات رسو آیت نمبر 59 وما كان ربك ملك القرى حتى يبس في امها رسولا دا ټول آیاتونه په دې دي الله وی پیغمبر را لګم چې دا چا باندې پاتې نشي الله رب العالمین هدایت پرې دی قران او دې په خپل خواهش به سروانی سچ ورته زړوي اره به سروانی ان الله لا دل قوم الظالمین یقینا الله توفیق نور کې قوم ظالمانو ته ترغیب القران دا کسان وربکړی شي دای ته اجر د دې ګرځلا زکا چې یو ځل دی ایمان روړ په تورات دین ځل په قران یو ځل په موسی علی السلام او دویم ځل په نبی علیہ الصلوۃ والسلام اجرونه وو د ځل ملاو شي بما صبرو په صبر دې چې دې صبر کړې ويدرونا بالحسنه السيئه او دای لری کوي په نیکه سره بدلرا یعنی په توحید سره شرک لرا سلام علیکم لا نبتغي الجاهلین سلامت یاری پتا سو ان تاسو نه بایکاټ سي موګا نه ودا کیو جاهلان سره څنګه لټو جاهلان ان جاهلان سره باس نکو انک لا تادی منا بابدا یقینا پیغمبر ته هدایت نشي کولای هغه چاته چې ستا مینه دا سره لیکن الله هدایت کوي چاله چواړي کله چې ابو طالب وفات کېدو نو دا وو د نبی عليه السلام ډېر غټ محسنو او د نبی عليه السلام سره ډېر مینه کوله د نبی عليه السلام سره ډېر مرسته او تعاون کولو نبی عليه السلام رالو او مخامخ ابو جال ولاړ دی نبی علیہ السلام ورته وای وای تر ما ته په دې غوړ کې کلمه وایا لا اله الا الله محمد رسول الله زبر تعالی بورز قیامت شفاعت کوم نو ابو ابو جهل وتوي اترغبو عملت عبد المطلب دا عبد المطلب د دین نه وانه وړي ګورا نو هغه علما ذکر کوي چې وره غوړه کو بشرم باندې بهرحال په خپل عقیده د شرک باندې مرشو نو الله رب العالمین دا آیاتونه راولېږل چې کستا ور سره ډېره مینه ده او چې الله تعالی هدایت نه کوي نو ته ولا شي کولی وهو علم بالمعتدين او دا الله خبر دې بيدات مونږ کو باندې معلومه دا شو چې د چا په ځړه باندې مور جباریت لګېدلې هغه ته هدایت نشي کولی کار څومره بیانونه ورته کې خدا غزړه هغه باندې مور لګېدلې او دا اصل کې تسلی ده دای د قران دا چې ته خپل بیان کوا نو کچاو منلو خیر او فائدې دا جولای کې پریوزي او که وسړې نه مني مقابله کوي انکار کوي پراپګاندا کوي پروا مکوا کته هر څومره غواړي چې خلکو ته هدایت ملاو شي او چې الله ولا هدایت نه کوي نو ته وته نشي کولی وهو عالم بالمعتدين دا الله خپلې پیدات مونږ کو باندې وقالو ان تبر هدا ماکا دیوې کچرنګا تابعداري خدای دا تا سره یتلو علیم آیاتنا چې بیانې په دې باندې زموږ آیاتونه الله وی اول خلکو ته خپل آیاتونه واضح کوم چې سبا قیامت کې باندې پاتې نشي وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون نه موږ هلاکونکي کلیوالو ته مگر ان تغیر ظالمانو وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا اج درکشوی تاسو ته د شینانو څخه د ژوند دنیا دا او دا خایسته وما عند الله خير وابقا هغه چې د الله سره دی غره دی او همیشه دی افلا تعقلون اي تاسو عقل لرئ تا مال دولت او خایز د دنیا د یو څو ورځې دی دا به ختم شي او دا الله سره چې کوم عمل دی هغه همیشه دی ولې دا عقل کار نه دی ابا من وعدنا وعدا حسنا یا سوک چې موږ وعده کړې سره وعده خستا دې مغامخی دا سره کوم متانه دا کې رشي بشان دا چا چې بادور کړم دلرا بدل آیات دنیا څنګه د ژوند دنیا بیا په ورځ قیامت کې وی دا حاضر کړي شونه په عذاب د جانم کې ويوم ينادي چې ثابت ده په دی باندې وینا د عذاب ربنا اولای الذین غوینا رب زمونږه دا لیا کسان چې موږ گمراه کړ او وینا هم کما غوینا گمراه کړ موږ دی لرا سر چې موږ گمراه وو یعنی فغو غیم مثل غینا یوم ایزن بدا ورز بانی فهم لا یتسالون ندیو سوال نشی کولی دی او بلنا پدا مقام کی بدا یو بلنا سوال نشی کولی یا مراد مشرکان دی یا پس دا عذاب نا یا دا عمل پخوانو فاما من تابو آمنا وعمل صالحانا هر چه آغا سوک دی چې توبه وستا ایمان ورو عمل وکړي که نږدې چې راشي کامیابونه وربک یخلق ما یشاء و یختار او رب ستا پیدا کوي چې واړی او غره کوي خالق لكل شی والله دی الله لره ستاینه دا دنیا آخرت کې ولو الحب ویلی ترجعون او دی الله لره ستاینه دا او دی الله ته به تاسو واپس کړی شئ قل وایا پیغمبره ارایتم خبر را کئ ان جعل الله علیکم الليل سرمدا کچره وګړي الله پتا سو باندې شپه همیشه شپه همیشه شي الى يوم القيامه تر د قیامت پورې من الہ غیر الله یاتی کوم بیا سوک دی حاجت روا غیر د الله نه چرات لوګي تاسو ته په رڼا باندې کا الله در باندې تور شپږي او تر قیامت پورې شپږي سوګ دی اجت روانه د الله نه چرات لکی تاسو ته پښپې باندې تاسو کورون پی چې تاسو آرام کوي بدی کې یعنی مطلب دا چې الله در باندې ټول ورځ تر قیامت پورې رڼاوي او شپه سره ناراضي دا څه څوک چې بیا شپه راولي افلا تبصرون ولی تاسو لیدل نه کوي مخی آیت کی وی افلا تسمعون تتمه بدلوا او دی آیت کی وی افلا تبصرون دا اشاره دیتا چې مخی وی کالا در باندې شپراولی او ټول عمر تر قیامت پورې تور تیاروي رڼا څوک نشي راوستي نو مطلب دا چې کله شپې تیار وي او په تیار کې قران بیانېږي نو کسترګې کار نه کوي نو وګړو خو کار کوي کنه قران اوران افلا تسمعون او تل دوی چې الله در باندې رڼا راولي تر قیامت پورې رڼا وي سوچ پر اوستې شي نو مطلب دا چې ورځ دا سترګې کار کوي لتسكنوا فيه د لپاره چې آرام کوي بدی کې ولتبتغوا من فضله او د لپاره چې ولټوي تاسو رزق حلال د الله نه ولعلکم تشکرون د لپاره چې تاسو شکر واسي مطلب دا الله وی ورځ او شپه می دینه پیدا کړی چې آرام پکې وکړي او رزق حلال پکې وګټي چې دا الله شکریا ادا کړي ويوم ينادي فيقول اين شركائي الذين کله چې الله رب العالمین به आवाज وکړي اين شركائي الذين چر د دې زما د برې خاوندان الګسان کنتم تزعمون چې تاسو ګمان کول باندې باندې په دنیا کې بچتاوي ځان الله سره شریک وي صدر دی دا فلانی شي ذمہار دی دا فلانی نه ناس شو ونزعنا من كل امه شهيدا ان قارون من قوم موسی فبغى عليهم یقینا قارون داود قوم د موسی علیہ السلام نا د موسی علیہ الصلات والسلام د ترزیو قارون قارون ابن یسر ابن قیس ابن لاوی ابن یعقوب علیہ السلام د موسی علیہ السلام په قوم کې وو کله چې بنی اسرائیل تاریخ شروع کو سال پورې کامیاب شول نو دا موسی علی السلام سره ملګری شو دې لپاره چې فرعون تباشي اقتدار بزوالم دا قارون د سره مرګره شو موسی علی السلام خاصه د دعوت کار کوي او کله چې دتا بادشاہي ملاو نشو نو بغاوت شروع کو اوس د موسی علیه السلام سره دښمنی شروع کړه او دای همیشه لپاره کله کله یو سړی د دې لپاره مرګره شي په جماعت کې چې دته اقتدار ملاو شي د جماعت مشر شي او مشرت دته ملاو شي او چې کله ته مشرت ملاو نشي بیا څه کوي بیا بغاوت شروع کی چې په دې باندې پوه شي چې اوس خو زما مقصد نه پوره کیږي نو بیا بغاوت شروع کی او په مختلفو طریقو باندې بیا بغاوت کوي ان قارون کان من قوم موسی فبغى عليهم یقینا قارون د قوم د موسی علی السلام نه فبدا علیهم نو زیاته وکړو په دی باندې او زیاته داو چې یو خدوا کنجر خدوا هغه له پیسې ورکړي وې ته دا اقرار وکړه چې ما سره موسی علی السلام الیاذ بالله زنا کړی دا هغه په ډک مجلس کې دا اقرار وکړو نو موسی علی السلام وتوي وی ته اغه الله گوا کا کم چی تا نه مخ کی فرعون تبا برباد کو چی ته رشیاوی حق زو یری دا داغه فورن وی وی مال قارون پیسې راکړي دي نو مشر بدنام کړو او د چا مشر چې څوک بدنام کی نو دا داغه سره زیاتې وي وادیناو من الکنوز او ورکړو موږ دلرا د خزانو نه ما ار خزاني ان مفاتيح لتنو بالعصبا مفاتيح ففتحه د میم سره جمع د مفتاح دا دا ما مفتاح دا نه مفتاح او د دې معنی خزانه دي او دا د مراد نه چا بیان نه دي څنګه چا مشهور ده بلکې معنا دا ما ان مفاتيح لدنو بالعصبه یقینا خزانه نه داړل بشي په یو ډول باندې ولې قوه خواندان طاقت اذ د انسان سره تکبر مزه نه کوي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رب العالمین نه نقل کوي حدیث قدسی دی الکبر ردای الله پاک فرمایي چې تکبر دا زما صادر دی او څوک چې زمانه دا راکاږي نو زوی ذلیل او رسوا کوي د انسان سره تکبر خوان نه کوي انسان سره عاجزي خوان کوي وابتغي فيما تاك الله دار الاخره ولټوا پاسګي چې تعالی درکړي دی الله ادار الاخره کور د اخرت مطلب دا چې سوچ او فکر د اخرت کا پر د دنیا لره ادار الاخره کور د اخرت ولا تنس نصیبک من الدنیا او مې را خپل سیلرا دنیا نه الله در سور عزت درکړي واسن کما سن الله الیکا نیکی کوا څنګه چې الله نیکی کړی تا سره ولا تبغل فساد فی الارض ملټوا فساد بزمګه کی مجرمان چې آی ته جهنم کې سزا ملو شوی او بیا ای مسلمانانو او د خپل ګناونو په وجه باندې جهنم ته تللی او بیا جنت ته راشي نو په جنت کې او بیا د دینه د ګناونو ته پوس نه کیږي قال الذين لا يريدون يريدون الحياه الدنيا او یا کسانو چې راځي لرلا د ژوند د دنیا یا لیت لنا مثل ما او دی قارون هاي هاي افسوس چې زمونږ بارا بشان دای چې ورکه شوی قارون دا انه لذو حظ عظیم یقینا دای خاوند مرتبه لوی د لوی برخه خاوند دی انه لذو حسن عظیم وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لكم او یا کسانو چاہی دور گشو علم و حلاک شئی ثواب اللہ خیر لکم بدل دا اللہ غرد استازو دا پارا لمن آمانا دا پارا دا چا چی مانے روڑی عمل کری نیکا دا اصل کې د حسرت د پاره دی د افسوس د پاره او کافر اوله د پاره د تاکید ان د پاره د تحقیق امام سبوی دا قول ذکر کوي وای کان افسوس تاکید سره الله فراغی د چاله جوړی بعضی وای چې وای کا په معنا د وای لکه دی او لام خلاف القياس حذف شوی دی تخفیفا نمانه دا وعلا شی یقینا الله فراغی له چال چواړي دا الله خو دا چال ډیر زکور کوي چاله کم ور کوي او چا چې د الله رب العالمین د دین خدمت کړی دی هغه له الله رب العالمین ډیر مال دولت ورکړی دی سلطان عالمگیر کله چې دا حکم سره فتاوی عالمگیری کلی کلی شوا خپل وزیر خزانه ته حکم وکړو چې خزانه او تلا یعنی سره سپین نو هغه د شپږ میاشتې مهلت وروسته او له مهلت ورکو کله چې وا پوره شو تاسو یو کو دا وته چې لګ نور مهلت راکا تر دې پوري چې فراغی نه د چاله چواړي او تنګي د خپل بندګانو نه لولا امن الله علينا کچر الله احسان نه کړې په مونږ باندې لخذف بنا نو پکړې وو مونږ لرا وای ګانو لابلو کافرون ساچ نه کاویا بی کافرانو او داسې فرض دی څنګه چې مونږ ترجمه او تفسیر د قران علم د قران په هر چا باندې فرض دی لرا دو کلمات واپس بکی تعالی را زاد واپس کی دوتا حالو کا کال موسی ستا حال بشان د حال موسی علیہ السلام دی څنګه موسی علیہ السلام د خپل ملګرو شو تبه مرشي او څنګه چې موسی عليه السلام په ير باندې سلو د مصر نه دارنګي وتوم په ير باندې وځي د مکې نه او څنګه چې موسی عليه السلام په پردي ملک آباد شو مدین کې دارنګي اتبم په پردي ملک آباد شي او څنګه موسی علی السلام مخبل مور ته واپس کړو د پيو د پاره نو دارنګي بتاو مکه ته واپس کوم او چنانچه بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکه وکړه لرا دو کلامات ودو الى ربک را غړ رستا تا الله وی ګره قران نه دیوان نه دغه خلک به کوشش کوي چې تعالی قران نه واړی او تعالی قران نه بند کی الله وی بند نشي بعد انزلات ودو الى ربک خو هغه چې امپورټ ته اوسه شي هغه ته سویل نه شي نو پلونو باندې را باندې کی او حقیقت کې اوري هغه انګور ته نو دارنګ الله رب العالمین نبی علیہ السلام طویل دي او روی ما او تا تا چې د مشرکانو د ډلې نه نشي ولا تدو ما الله الا اخر مرا غواړه د الله سره جترا بل لا اله الا هو نشتا حاجت روا مگر دغه الله دی کل شین حالکن الا وجه هر یو شی حلاکی دن کرے الا وجه مگر ذات دا اللہ و تم پاتشی بعض خلق وی منگ صفاتو دا اللہ کی تاویل نکو تاسو تاویل کوئی نو تاسو جہمیائی وگوئی خواه ځکه دلته خو الله وی کل شین هالک الا وجه او کته مراد نه ذات الی نو چې ته تعویل کې نو خیر دی او چې زه تعویل کوم نو زه جامع شوم دا ستا انصاف دی لو لکم و الی ترجعون دی الله د دې اختیار او تاسو به واپس غشي دی الله تا صورت کی تسلی وا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا او سورت دوه حصے ہو اول حصہ تریالی ساعت پورے او پائے کے واقع دے موسیٰ علیہ السلام تفصیلا او تسلیوہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا واقع دے موسیٰ علیہ السلام بانے او دوے مہ حصہ کے اس بعد مقاصد اربع والیو سورہ انکبود مکی سورت دے په نزول کې پنځه بیایم تر د سوره روم نه او په ترتیب سوراتونو کې نوښتم نمبر دی پس د سورۃ القصص نه ارګل چې مخکې ابتلا د انبیاء او ذکر کړه په دې صورت کې ابتلا او امتحان د مؤمنانو ذکر کړي دیو جنې ورپسې وروړو یا مخکې تسلی وا نبی علیہ السلام ته نو دې صورت کې تسلی ده مؤمنانو لا دیو جنا ورپسې وروړو نورم ګڼ وجودي داول صورت امتحانات ثلاثه ابتلاء المؤمنین او هلاك الجاهدین د انکار کوونکو هلاکت چا چی اوکی کړی دی هغی به الله تباه برباد کی او چا چی ایمان راوړی دی منلی دی مسله نو هغی له به الله رب العالمین درجه ورکی خو امتحانونه به راځی خلاصه د سورت سوره عنکبوت کی درې امتحانات ذکر کړي په دې صورت کې الله رب العالمین درې امتحانات ذکر کړي اول امتحان د ټولو نه اول امتحان د نفس د طرف نه آیت نمبر 26 په کوم آیت کې آیت نمبر چه شپگم آیت کی ومن جادا فإنما يجاهد لنفسه چاچی جهاد کو نه یقینا ثواب د جهاد وی ځان لا جهاد مع النفس مطلب دا چې نفس به آرام غواړي مړه د روژې میاشت ده، ټول خلک خوبونه کوي، په آرام ناست دي او ته لګیا یې ټوله ورځ قرآن بیانې، کېنه مړه خپل کار به کوي، بس تا قرآن منلی دی، مسله دې منلې ده، خپلو بچو او خالو عیال ته دې بیان کړې ده، ولې دا مصیبت دې په سر راغستی دی؟ ټول خلک نه بیانوي نو تی ولې بیانې دا ټول مليان نه بیانوي تی ولې بیانې داس بد آرام غواړي زموږ استاد محترم فرمایل وای ما دی آیات کې سوچ کولو چې دی آیات کې jihad مع النفس کې سری بهرحال شیخ القرآن رحمه الله به وی نو مونږ به ویلو وی رستو چې کله بیا ما تفسیر مدارک وکړو نو علامه نصفی رحمه الله هغه معنی کوي ومن جاد نفسه بالصبر على طاعت الله او شیطان بدفع الوسائس چا چې جهاد کو د خپل نفس سره په صبر سره په تابعدارۍ د الله یا د شیطان سره په دفع وسوسو باندې فینما یجاهد لنفسه یو ما واش القرآن الله دې قبر د نور نه ډکا چې کومه معنی دې کوله تفسیرونه یې داسې نه چور کړیو یو یو تفسیر دې کتلو دا اول jihad ما النفس دویم امتحان د مور او پلار د طرف نه آیت نمبر 8 اتم آیت کې وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا دا مور بلار کوشش کوي په تا باندې چې تا په شرک باندې آماده کی الله دې خبرونه مني مور او پلار به کوشش دا کوي چې ته به زمو خبره مانی او د دې سړی نه به لاس الی د دې سړی سره ملګرتیا مکوا د دې سره به نه یو ځای کېږي د سره باندې کې نه پاسي فلانی ځای له به نه ځې، فلاني ملا له به نه ځې، مور پلار تا به اماده کوي په ګناه باندې نو د هغوی سره جهاد او د هغوی د طرف نه امتحان وان جاهداک لتشرک بی ما لیس لک بی علم فلا تطعهما کچر دای کوشش کوي پتا باندې د دې چې تا شرک کې ته په ما باندې چې نوی تعالی باغی باندې دلیل د دې خبرو نه مانی دریم امتحان د مولیانو د طرف نه د باطل برس مولیانو د طرف نه علماء سو آیت نمبر 12 دولسم آیت کی نو هغه زاړه موليان سپين ږيري موليان اب راشي او تا ته وای پرېږده مونږ دا مسلې مکوا آزار ګناه زمونږ په غاړه ده او وی به زمونږ تجربه شوي دي په دې کې او پرېږده مونږ دا خلک اسیم ګمراه دي او دوی اسیم نه شرک پرې دي نه بدعات پرې دي نه رسمونه رواجونه پرې دي مونږ هم دا مسئلې بیان کړي دي پریږده ستا وینه ګرمه ده ته په جوش کې ته دا مسئلې بیانې پریږده دا مسئلې مه بیانوه هزار ګناه زمونږ په غاړه وای او کنه استاد قران کې الله رب العالمین هم دا سوئی دی بوئی او کنه مونږ سره د کدو پاڼې خو نه دی ویلي مونږ هم د قران د میز نه خبره کوو څه د توتانو پاڼې خو هم نه دي ویلي واو قران کې الله وایي وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا والله من خطاياكم دغه شان کافر بویل چې زمون خبره ومنای موږ بس تاسو ګنا اظهار ګنا زمون په غاړه تام دغه کافر په شان کار وکړو قران کې الله دا شان وایي ولا من خطاكم وما هم بحاملين من خطا من شيء کیفیت د امتحان بسنګي مودل امتحان بسمري او دا امتحان دا بسمره مودای نو باغی باندې واقع ده ابراهيم عليه صلوات و سلام نهه نیم سوه کاله که ستا ژوند وي نو نهه نیم سوه کاله به دا مسله بیانوي دا د یو ورځ دوه مسله نه ده چې ته وایې چې یاره بس ما خو ډېر درسونه وکړل او ډېر بیانونه مې وکړل او خلک یې هسې نه مني بس نه به بیانو نه نه دا تر مرګه پورې ده نبی علیہ السلام ته الله وای وعبد ربک حتا یاتیک الیقین عبادت کو در استا تر مرګ پوره نو یو د عبادت نه بیان د قران هم دی مطلب دا چې دا به تر مرګ پوره به بیانوم دا نه چې دا د ورځ دوه مسله ده دا تر دې تر بډ نه ده هغه یو سړیو نو تلو پانډې راړو غیا راړه کورلا یو لوی پانډې راړو چې کله پان راړو نو دا پانډې داسې د سر نه اوچت کو او لاندې د زمکه لراويشتو او داسې سماني استوا نو خزه به باندې زورور وا دا خزه هغه پن دا سره اوچت کو او دا سره اوچت کو د زمکه لرا وشتو اصلي ته وای مړه ته دې ستړې کړې دا څه پن دې چې دې ستړې کړې نو غریب ډېر داسي په خوارو سترګو وته وکتل څه ورته ویلی شو نه ورته وی خزه دا تر دیو تر بډې نه ده دا تر دیو تر میرې ده ته د میرې نه روړه چې پته دی ولګي نو دا تر دیو تر بډې نه ده دا تر دیو تر میرې ده دا نه باندې خلک وای مړوي بستا بیانونه وکړل درسونه دی وکړل بس پرېږده خلک هسې هم نه مني دا خلک هسې هم ضدیان او عنادیان دي نه مني نه نه الله وایي نوح علیه الصلاة والسلام نهه نیم سوه کاله دا مسله بیان کړې ده او ملګري شوي ورسره څومره کسان دي د صحیح روایت مطابق سره شپږ کسان ورسره ملګري شي په نهه نیم سوه کاله کې درې زامن حام سام یافس او درې انګیان دي داعی خزه ته وای پرې دا مسله او بس کا تا بیان کړی دا نن وای تر مرګ به بیانوم کسو کې منی او زلخه او کنه منی نو کم از کم زما غاړه خو آزاد ای کنه فلا بسا فیم خمسین الف سنت الف سنت الا خمسین عاما زر کالا مگر پنزوس یعنی نهنیم سوا کالا او مدر امتحان خو دومره شو نو کیفیت د امتحان بسوي دا سسوک سپېړه وي او کنا څنګه امتحان وي کیفیت د امتحان بسوي نو باغی باندې واقعیا ده اور دې دانګلې دي او کله چې د مسلې توحید خبره راشي نو بیا به اور ته ومځي دا نه چې توای چې اور ته او یا تکلیف به ناراضي نه تکلیف به خامخا راضي دانلی او هر قسم تکلیف به برداشت کړي او بیا هغه وسوسه د شیطان ذکر کړي په اخر د صورت کې او صورت ختم کی خلاصه صورت درې قسمه امتحان یو د نفس د طرف نه دویم د مور پلار د طرف نه دریم د ناکار مولیانو د پیرانو د طرف نه کیفیت د امتحان بسئی اور ته دانګلی د ابراهیم علی السلام واقعا او مدل امتحان بسمرئی ولقد فتن الذين من قبلهم اگی زرمغ امتحان کړو پای کسانو چې مخ کې دینو ولعلمن الله الذين صدقوا خامغا کار بگی الله کسان چې رښتینی دی او کار بگی درو جن دا حکمت ته امتحان دی الله وی امتحان دی لراولم چې د دوست او دشمن پته پکې ولګي اسه وار سره وای تا نزار قربان خو کله چې تکلیف راشي بیا پته لګي چې صحیح شاګرد څوک دی صحیح ملګری څوک دی او دشمن څوک دی دروغجن څوک دی او رښتینی څوک دی اما سب الذين يعملون السيئات اے ګمان کوي هغه کسان چې عمل کوي بد ایز بقونا چې خلاص بشي زمونږ نه سا اما يحكمون ډېر بد دی هغه چې دی فیصله کوي پرګان ارجو لقاء الله هغه څوک چې عقیده ساتي د مخامخ کې دود الله وینا جل الله الاتن یقینا نټه الله راتلون کې دا وهو سميع العليم یقینا الله دی بی پروا عن العالمین د مخلوقاتو نه الله وی ستا ستا عبادت ته زما اجازه نشته ستا نفلونو ته زما اجازه نشته الله رب العالمین بیزار دی د مخلوقاتو نه عبادت د مخلوقاتو نه او کچره کوشش کوي دا مور بلار پتا باندې نه دي چې شعر وګتا زما سره چې دوی تعالی باندې باندې دلیل بلا د دوه مانوي دوه ممنا یو صاحبي راغله نبی علیہ السلام ته وای مور مې بوکر تال کړې او وای والله الا تمدعا ولا اشرب شرابا حتا تکفر بمحمد صلی الله علیه وسلم قسم په الله چې تا په نبی علیہ السلام شرک نه کړ کفر نه کړي نو زبا خوراک نه کوم او وبو نه سکم نو سوګم نبی علیہ السلام ته دایت ویلو فلا تو ته هما ومن الناس من يقول آمنا بالله بعضی د خلقنا سوق دی چا وای موږ ایمان راوړل په الله فإذا أوذي في الله کلا چې تکلیف ورنشي دایتا په بار توحید الله کې جعل فتنه الناس كعذاب الله ګرځي امتحان خلقو په شان د عذاب الله ولئن جاء نصر من ربك کچر راشیم دا د طرفه درفستانا دی و یقینا موږ تاسو مرګریو که تکلیف راشي بیا د خلکو امتحان داسې غني لکه د الله عذاب او چې کله تکلیف او مصیبت نه وي بلکې دا الله امداد راشي بیا وي موږ تاسو مرګریو وليس الله بعلم بما في صدور العالمين ایا نه دی الله پویا هغه سچ په سینو د مخلوقاتو کې دي وليعلمن الله الذين امنوا خامغه کار کوي الله کسان چې ایمان وروړي ولا علمن المنافقین او خامغا خکار کوي به منافقان مطلب دا چې یو سړی په طبیعت باندې تر رواني نو بیا خو د هر سړی مرګ دی چې دا هغه په طبیعت کار کوي او چې د طبیعت خلاف کار یو کوي او بیا مرګري اصل مرګري هغه دی وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا اما کانو یفترون په بار دا سګي چې دای جوړول د ځان نه ولقد ارسلنا الى نوح الى قومي اوس مدر امتحان به سمري واقع نوح عليه السلام تاګي سره لګل موږ نوح عليه السلام بل قوم ته نو دې تیر کو په لای کې زرګالا مگر 50 کالا هغه یوم الطوفان ونیول دی لره طوفان و هم ظالمون او دیو ظالمان دا دومره لنډه ولې خلاص کړه دا ځکه چې مقصد دا وخت خودلو د وخت د امتحان یو خېلو فانجینا او اصحاب السفینه ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون دارنګ کېدل ورځي تاسو لا کچره تاسو پويږئ ان کنتم تعلمون که تاسو پويږئ انما تعبدون من دون الله اوسانا یقینا تاسو عبادت کوئ سوا د الله نه د بوتانو وتخلقون افکا جوړول تاسو دروغ د بل چا عبادت مکوئ واشکرو لا شکر با سید دی الله الی ترجعون دی الله طرف ته واپس کړئ شي تاسو اوس تسلی نبی علیہ السلام ته وان تکذبوا فقد كذب امم من قبلكم تاسو درو جنتیا کوي د پیغمبر د پیغمبر دی خپکیږي نه ولې په تا کی سره زرجتیا کړی شوی وا د ډلو مخ کی ستاسو نه وما علی الرسول الا البلاغ المبین نشتا په پیغمبر باندې مگر رسول کارا اولم یراو کیف یبدی الله الخلق ایا دین ګوری سرنګ شروع کړه الله پیدائش بیا بس کئ دی لرا یقینا دی لرا په الله باندې احسان او پیغمبر او ګرځي پس مګه کی انظرو کیف بنا الخلق او ګرئی سرنګا شروع کئ د پیدائش بیا الله پیدا کئ په پیدائش دی سرا یقینا الله بار شي قدرت لري يعذب من يشاء ويرحم من يشاء امتحانونه شروع نو يعذب مخکې کوي راو برګی چاله چې واړي راو گئی بچا باندې چې واړي ویلې تکلفون او دې الله ته تاسو واړو لشي او ما انتم بموجزین فی الارض نه تاسو عجز کوونکی الله لرزمګه کې او نه په اسمان کې او نشه تاسو لره غیر د الله نه څوک دوست او نه امدادي والذین کفروا بآیات الله کسان چې انکار کوي پاتون الله باندې په مخامخ کې دوی الله دا کسان نا امید دي زما د رحمت نه او دا کسان دي له عذاب درناک اما کان جواب قومي نو جواب قوم له امر دا خبره چغي وي الله وی ان فی ذلک الایات یقینا دګری دلائل لقوم یؤمنون دا قوم د پاره چې ایمان وروړي وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا او وی یقینا تاسو نیولې دي سوا د الله نه بوتان مودتم بینکم د دوستای په مې تاسو کې په ژوند دنیا کې دا تذکره د لوط علیه السلام دی له کوي چې کتا ورته غورځي پروا مکوا الله رب العالمین به تعالی ملګری پیدا کی تا سره ارس کوي اس پروا مکوا الله به دې نران مرګری پیدا کی آمنا لولوت واتینا وجره فی الدنیا ورکمګه دل اجر ده په دنیا کې وانه فی الاخرته لمن الصالحین او یقینا دی وی په اخرت کې د نیکانو نه ولوط ان قال لقومي اوس واقع لوط علیہ السلام بیا وروړه اشاره دیتا چې زړه سواری ناغه پسې مزه او دا غیره دوکا لکه قوم لوط چې کول او لوط علیه السلام باغې رد کولو لوط علیه السلام کله چې خپل قوم ته یقینا تاسو راتلل کوي بیا ایتا نه مخ کړي تاسو نه په دی باندې او تند مخلوقاتو انکم لتاتون الرجال یقینا تاسو راتلل کوي سړو ته په بده منۍ باندې سړي په اعتبار د مايکونو سره ووې چې د الکانو نه روسو سړي جوړېدل ځکه وته سړي ووې او یا داوا چې دای ودا نه قتل چې دا مشر دی او که کشر خو خپل کار وکولو وتخدعون السبيل او ګرځوي تاسو لارې وتاتونا فی نادیکم المنکر او تاسو راتلل کوي په خپل مجلسونو کې بیا ایت فما کان جواب قومي نو جواب د قوم نه ده مگر دا چې دی به ویل ایتنا بیا عذاب الله رون موږ لرا عذاب د الله کچره وی ته دې شي نو دا قال رب انصرني على القوم المفسدين دوی رب زما زما امدادو کې په قوم فسادیانو ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرات کله چې رالل استاذ زمونږ ابراهيم عليه السلام ته بزيري قالوا ان مولکو اهل هذه القريه ورته وي یقینا موږ هلاکو اهل دې کلیوالو ځکه یقینا اهل دې ظالمان اهل دې ظالمان قال ان فيها لوطا ورته یقینا دې کې د لوط علیہ السلام هغه خپل وراره حضرت لوط علیہ السلام را ته خودو قالو نحن علم بمن فیات دیوی مخبو یو باغ چا چې پدی کړي بدلا ورګو د حال د دلا مگر خزه دلا وی بعد بادشاہونه په عذاب کې عادیان او سمودیان تاګی سره کار شي تاسو لا د زاینو دینا او خز دکړه دی لره شیطان امن نذین باندې کله صحیح لار نه وکانو مستبصرین او دی خپویا یقینا قارون او فرعون او امان یو مالدار بل بادشاہ بل وزیر تاګی سره راغلو دی ته موسی علی السلام بدلایلو دا دی هغه چې ډوب کو مونږ دی لره پزماګه کې لکه قارون باندې دین هغه چې غر کل مونږه قوم فرعون او قوم نوح حامان وغیرہ وما كان الله ليظلمهم نه دی الله چې ظلم کوي په دې باندې ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن ودی بخل ظالم ظالمان مثل الذين اتخذوا من دون الله مثال دا کسانو چې نیولې دې سوا د الله نه نور مددګاران په شان دا جولاګيري اته غضب پیدا اته غضب پیدا نیولې او کورا وینا ان البيوت الى بيت العنكبوت یقینا کمزورې کورونه دا کور دې دا جولاګي دا ځکه چې کور د دریو فائدو لپاره یو دا چې سړی په باندې د ګرمۍ نه بچي دویم دا چې سړی په باندې د باد او باران نه بچي او دریم دا چې د دشمن نه به بچي نو د جولاګي کور د یو فائدې هم نه دی اکثر هغه جاله تاو کړی نو دی چې کله اوچتې اوچتې خپې والي نو په هماغه جاله کې راګیر شي د دشمن نه هم نشي بچ کېدی نو د مشرک مثال هم دارنګ دی چې دی د د د شرک هیڅ فائدہ نشته لو کانو یعلمون کاش دی پوی دی ان الله یعلم ما يدون من دونی یقینا الله پوی پاس چې راغاری سوا د الله نه شینا او دا الله نه ضرور حکمتون والا وتلک الامثال نضربها للناس اوس فائدہ مثال نو ذکر کړي علامه ابن قیم رحمه الله فرمایي چې قران کې الله رب العالمین تقریبا سلور سلويخ مثالونه بیان کړی دي او یو پای کې دا مثال دی وتلک الامثال نضرب للناس دا مثال نه موږ بیان خلق لا وما يعقلها الا العالمون وما يعقلها الا العالمون نبوی په مقصد د دې باندې مگر عالمان مطلب دا چې دا مثال بیان د ټولو لپاره دی او پوی به باندې صرف عالمان دا یو خلک بس گئی نور به تقلید کوي کنه نور به څه کوي یره وای تقلید شرک دی او تقلید شرک دی ها تقلید وای دی ته وای تسلیم قول الغیر بلا دلیل وای د بل خبره به دلیل منل دای مطلب دا نه چې دا غسرہ ها ته په باندې دلیل نه بلکې مطلب دای چې په تاوانه مطالبه د دلیل لازم نه ده او تقلید او اتباع کې هیڅ فرق نشته وای موږ اتباع کوو تاسو تقلید کوئ یو امام پس تل وې دا شرک دی تقلید او اتباع کې هیڅ فرق نشته وې اتباع دي ته وای چې په دلیل باندې خبره ومني او تقلید دي ته وای چې بے دلیل ومني اسه دوکا ورکه خلکو لا چې اتباع دې ته وایي چې په دلیل خبره معنی ولی خضر علیہ السلام موسی علیہ السلام ته وایي لئن اتبعتنی فلا تسلنی عن شیء حتى احدث لك من ذکرا چې زما اتباع کې نو زمانه به دلیل مطالبه نه کوي سورہ کاف کې تیر شیو ها تقلید دا موږ تقلید کوو د سوچ نه کوو تقلید ستوي او خلق دا غي نه سره جوړ کړل الفتاوی لجنا دا عربنا شای کیږي پنځم جیل نوښتمه صفحه کې د تقلید په تعریف کې مختلف تعریفونه ذکر کړی دي شیخ احمد ابن عبدالرزاق درویش چای مؤلف دی هغه سوال کوي ما حقیقت التقلید و ما اقسام ما بیان الحکم د تقلید حقیقت څه دی او اقسام د تقلید څه دي سره د حکم نه بیا جواب کوي او وایي بعد الحمد والصلات وبعد ذکر علماء اصول تعریفات لبیان حقیقت تقدیر وی مختلف تعریفونه ذکر کړی دي منا قول بعضم التقلید وقبول قول القائل وهو لا يدري مستنده بعض وی چې قبل اول د قول د قائل چې دته دا پته نه لګي چې دلیل په باندې سره او نه په لازم دي او په دې باندې د علماو دسخطونه دي عبدالله بن قعود عبدالله بن غدیان رئیس عبدالعزیز بن عبدالله بن باز او نائب رئیس عبدالرزاق عفیفی وغیرہ او ما مخی ہوئی چه تقلید دیتا نوئی چه دا غسر پی بانی دلیل نوی بلکه مطلب دا چې په تا باندې تکلیف مطالبه د دلیل لازم نه او بیا فتاو لجنه کې اقسام د تقلید ذکر کړي وای تقلید من عنده علیت الاجتهاد وغیره من العلماء فی العلماء بعدما تبين الحق بالادله الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز له التقليد بل خالف فيما وصل اليه الاستدلال باجماع یو تقلید چې هغه ته تقلید مضموم وایي یو طرف ته د قران او حدیث خبرې او بل طرف ته د بل چا خبرې نو چې د قران او سنت په مقابله کې د چا خبره مني دا تقلید مضموم دی او دا ناجائز دی لکه مشرکان بوي چې وجدنا علی ابانا او د دې موږ رد کړو دا موږ نه منو دویم دې اعلان جو کړی دی نو تبا اتباع لاوا کی او یا دریم دا چې تقلید به لازمن کی اس بعد تقلید سوره نساء کې ما آیاتونه د قران پیش کړیو یو کم شپته ما آیات کې وایي وهو للامر منکم او علما د تفسیر ذکر کوي مجاهد وغیرہ چې مراد قال عبد الله ابن عباس فی هذه الروایتین وجابر بن عبد الله اول الامر هم العلماء د دې نه مراد دی علما بهر تقلید تقلید دا نه ثابتېږي دارنګي قران کې الله وی هم سوره نساء کې وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ نو څه مطلب الته اول الامر نشتا ته وای د دین دلیل نسی په اول الامر نه ذکر کړی بس اهل الحدیث کې دو اصول اتی الله اتی الرسول نو ځکه وی وی لمر پکې نشته وای خان بیا نو سورہ اعراف کې دریم نمبر آیت کې الله وی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم صرف د قران ذکر دی دا کې حدیث هم نشته دا رنګي سورہ نساء درې آیات کې وای وای الى الرسول والى اولي الامر منهما هغه کې صرف خو حدیث دی او اول الامر دی نو بیا په قران نه باندې او دارنګي سوره زخرف کې او نور سوراتونو کې وایي چې ته کله چې تاسو اختلاف راشي تاسو په پیغمبر په سنتو او الامر باندې فیصله کوي بیا په قران نه باندې فردو الى الله انت صرف قران ذکر کوي رواني به د لارې د مؤمنانو نه او دا غینه مراد دي صحابه کرام او تابعین دارنګي سوره تور کې براشي او اجتماعات کې وتباتم ذریتهم بإيمان ورپسې شي اولاد ددی په سبب د ایمانونو زی پلار سره برابرۍ د سوجنا چې د هغه تابعداري کړی دا سوره لقمان کې او براشي وه سبیلا من اناب الیا دا چا تابعداریو کوي چې هغه رجوع کوي ماتا او ما مکه وي چې اتباع او تقلید دواړه یو شی دی دارنګه په مختلفو صورتونو نه قران کې الله رب العالمین د دیو کم کوي چی په یو مسئله نپویگی اتباعو کا تقلیدو کا دارنگی دا فتاوی لجنہ کی پینزم جل صفحہ اٹائیس کی عبداللہ بن قعود او نور کسان کله چې دای نه سوال شوه ما حکم تقلید د تقلید حکم سره داغي وای که ته وایې چې تقلید صرف د عوامو د پاره دی علما ته ضرورت نشته نو موږ وایو چې ته ځان ته لوی عالم یې او ته لوی عالم یې او غیا ابن سعید القطان امداغه مبارک امام زابی رحم الله تقدیر شخصی نه منی نو تقدیر کلی خو منی کنا کتوائی چه تقدیر کلی منم نو کلی په زمن دا افرادو کی رازی کنا او یو جز دا غی تقدیر شخصی دی بیا داولی نه منی دارنگی کته داوی چې د امامانو تقلید نه منم نور منم نو موږ وایو چې د لوی عالم او د شاه ولی الله رحمه الله او د علامه ابن قیم رحمه الله علامه ابن تیمیه رحمه الله او محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله اغي تقلید کړو نو ته څنګه نه کی البدائل علامه ابن قیم او د نور حواله پیش کړي ائمه هم مقلدینو او ته راغلې او ته وایې چې تقدیر شرک دی او شرک دی سیر اعلام نبلا اوم جلد صفحه 410 کې امام زابی رحمه الله ذکر کوي فالمقلدون صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم بشرط ثبوت الاسناد وای مقلدین صحابه په شرط صحیح کېدو سند بیا امام شافعی امام ابو حنیفه امام مالک امام اوزاعی رحمهم الله دا ټول مقلدین وو او بیا صفحه 111 کې ذکر کړي ولم يبقى اليوم الا هذه المذاهب الاربعه يروا الى سلور امامان پکې چار اوستل او دا سلور مذهبونه پکې چار اوستل امام زابي وای په دې وخت کې پاتې نشل مګر دا سلور مذهبونه او بیا وی فاولای الذین وقع اجماع الناس علی تقلیدهم دا هغه امامان دي چې د خلکو اجماع د دې په تقلید باندې دا واقع شوی دا ټول خلک په دې باندې خوشاله دي د دې په تقلید باندې او دینه داوم ثابت شو چې صحابه کرام هغه مقلدینو د خپل وخت الکه حذیفه بن الیمان رضی الله تعالی عنہ روایت ده ترمذی او باو المناقب کې بلا علی قاری المرقات کې 48 صفحه کې او صفحه 149 کې ذکر کړي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انی لا ادری ما بقای فیکم فقدو بالذین من بعدی ابا بکر و عمر رضی اللہ عنہم وی نبی علیه السلام وی ما ته پته نشته چی د دې نه وروسته به زه ستاسو په معاشره کې څومره ژوند تیروم خو زما نه وروسته تاسو تقلید وکړئ اقتدا وکړئ پای کسانو چې زما نه وروسته دي ابوبکر او عمر رضی الله عنهما ولی التدا نه وی قران او سنت ولی نه وی خو الته ذکر کې ابوبکر عمر دارنګه عبدالله ابن عباس او روایت دی خطب عمر بن الخطاب الجابیہ وقال ایو الناس من اراد ان يسأل عن القرآن فلیاتی ابی ابن کعب وی عمر رضی اللہ عنہ پا جابیہ کی خطاب کو او خلقو تاوی سوک چی دا غواری چی دا قرآن ببارکی دا مسئلو تا پوسونو کی دا غد ابی ابن کعب دراشی دا تقلید شخصی نو ومن اراد يسلان الفرائض فلياتي زيد بن ثابت سوچ دا غواړي چې د فرایزو یعنی د میراث تاسو کی دا د زید بن ثابت رضی الله تعالی شي ومن اراد مسائل الفقه فلیاتی معاذ بن جبل رضی الله عنه او سوچ د فقه مسئله تاسو کوي نو معاذ بن جبل رضی الله تعالی راشي ومن اراد المال فليسالني چا چې مال پکاري هغه مال راشي دا تقدیر شخصی نو دا رنګ یو روایت د تبرانی ذکر کړي ابو مسلم الخولانی نه روایت دی اتیت الى مسجد دمشق فاذا فيهم قعود من الصحابه و او په روایت کې دي فاذا فيهم قول من الصحابه بل روایت کی دی فیضا فی مالقتم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو مسلم الخولانی ذکر کئی ویزر دمش جماعت تر عالم او پای کی د صحابو یو داس یو حلقه جوڑا شیوا او بڑاگان صحابه کرام پکی ناستو اذا شابن فیم اکل العینین براق سنایا پدې کې مې چې وګدو یو نوجوان په کې ناس ته پمینس کې خيستا سترګو والا او ډېر خيستا شکل صورت والا کله ما طلبو فی شین ردو الی فتن شاب چې کله ولاغي په مسله کې اختلاف رالو نو دې ځوان ته براله او داغه نه به مسله ته پوس کولو قال قلت لجليس لي من هذا وی ما ملګری ته وی چې دا ځوان څوک دی قال هذا معاذ بن جبل وی دا معاذ بن جبل له رضی الله تعالی عنہ چې د فقه په مسائل باندې الله خپوي کړی دی دا ولې نه وی چې قران او سنت ته واپس کړي چې معاذ بن جبل دراتل او دا غنه ته پوښتنه کوله دا روایت مسند احمد پنځم جلد صفحه 436 کې ذکر کړي دارنګي صفحه 239 کې ذکر کړي مرویات معاذ بن جبل کې اذا اختلفوا بشيء ردوا اليه واسندوا اليه کله به چې په شي کې اختلاف رالو هغه ته به واپس کو او سند به هغه ته ویلو دارنګه حجت الله البالغه کې شاه ولي الله رحمه الله اول جلد صفحه 154 کې ذکر کړي ومما يناسب هذا المقام التنبيه على مسائل وإذا بدي ځای باندې د سم مسائل او تنبيه مناسب ګڼم خلت فی بوادیا الافهام وای داغي په شروع کې ومن يعتد منها على جواز التقديم الى يومنا هذا وفي ذلك من المصالح ما لا يقبل اسيما في هذه الايام التي قصرت فيها الامم جدا واشربت النفوس الهدى واجب كل زراع برأيه هغه وایي وای دا مذاهب اربعه د سلور مذهبونه د امام حنیفه رحم الله امام شافعی رحم الله امام احمد بن حنبل او د امام مالک رحم الله دا تدوین شوی دی لیکل شوی دی او د امت اجماع په دی باندې وجواز د تقدیر باندې ترنن ورځې پورې شاول الله رحم الله وی او بیا لوی تفسیر کوي باندې کې دارنګه ابن اعظم د دې جوابونه کوي شیخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله هغه قول زیارت لسان محمد بشیر سے سوانی ذکر کړي او وی قال عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب فی رسالتنا اختصرت من الرسائل مؤلفه لشیخ محمد ابن عبد الوهاب وای محمد ابن عبد الوهاب وای هغه محمد ابن عبد الوهاب چاته چې غیر مقلدین نسبت کوي موږ وابیان یو هغه محمد ابن عبد الوهاب سوئی ان مذهبنا فی اصول الدین مذهب اهل سنت والجماعه وطریقتنا طریقت السلف وې زموږ مذهب په اصول د دین کې یعنی په اعتقادي مسلو کې مذهب د اهل سنت والجماعت دی او طریقه زموږه طریقه سلف ده ونحن ايضا بالفروع على مذهب امام احمد بن حنبل رحمه الله او موږ په فروعي مسائل کې الحمدلله په مسلک ده امام احمد بن حنبل رحمه الله یو نو که تقلید شرکی نبی هغه محمد ابن عبد الوهاب ته مشرک وایا چاغه دا وای او بیا وای ولا ننکرو علی عدم من قلدا هذا الائمه الاربعه دون غیرهم یاد می ضبط مذاهب غیر کرافضه وای موږه انکار نکو په یو تن دا چا چې تقریر کوي یو د څلور امامانو علاوه د غیر نه ځکه چې نور مذاهب او زبد شوی نه لکه رافض وغیرہ کته وای علما اصول د اجتهاد شتا خو غیر اصول د اجتهاد خو بغیر دا اصولنا کم چې دایمه ارباو دي بیا رسو هغه وي بل نجبرهما نجبرهما على تقدير احد الائمه وای موږ مجبورو داخله کړو په تقریر د یو د ائمه اربعو باندې توای سلور امامان پکې چا راوستل دا هو محمد ابن عبد الوهاب وای چا بدون چې ته خوراکونه کوي دارنګ علامه ابن تیمیه رحمه الله هغه وای ان الحاکم اذا حكم بغیر اجتهاد ولا تقلید كان حكمه محرما بالاجماع حاکم کله چې بغیر د اجتهاد او تقلید نه فیصله وکي نو دا حکم دا حرام دی په اجماع د امت سره مجموع فتاوا کې خوشتم جلد په 298 کې ذکر کړي علامه ابن قیم رحم الله هغه وایي وانظر کلام امامنا هو مالکون قسان قول ذی ثانی قصیر دنیا کې ذکر کړي وای زمون د امام مالک قول قران چې هغه صحیح دی دارنګ امام ابن عبد الوهاب رحم الله ذکر کړي فنانو اذا متبعون لا مبتدعون مونږه اتباع کو تقلید کو بدعتيان نیو علامه مذهب امام احمد بن حنبل رحم الله وای په مذهب د امام احمد بن حنبل رحمه الله نو یاره وای دا یو امام مذهب پکې چا راوستو دا محمد ابن عبد الوهاب راوستل لک تاریخ وګورا کتابونه وګورا دا رنګي محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله بیا دا خط ذکر کړي صفه 97 کې عبد العزيز بن با عبد الله بن باز مجموع مقالات کې ها ذکر کوي او ادارنګ نور علما هغه ذکر کوي چې تقلید د امام داشته دی او باغی باندې هغه دلایل پیش کړي تقلید د امام شتا دا نه چې توای د یو امام تقلید په کې چاره وستو د دې وجنا مونږ وایو چې مونږ د امام ابو حنیفه رحم الله تقلید کوو دا دا نه چې په دلیل یې کوو بلکې مونږ د امام ابو حنیفه رحم الله تقلید کوو د څه وجنا ځکه چې امام ابو حنیفه رحم الله دا اصول نه اجتهاد زموږ خوښ شوی دی یا باندې خلکو بیا شعار جوړ کړل او هغه وی فلان ربنا ادا درم لینا علامن رد اقوال الرسول اخر کې هغه ویلو فلان ربنا ادا درم لینا علامن رد قول ابي حنيفه او دا زمونږه یو رساله ده اتوی او سنت په نوم باندې پای کې په د اگست په میاشت کې په یو کال هغه شایع کړیو د دې لپاره چې خلک د اصل حقیقت نه خبر شي چې خلک سوي او تقلید وایسته تا او خلقو د دینه سجور کړی دی پاناما حتوی او سنت پای کې دا هغه ذکر کړیو دا دو سن 2001 اگست په میاش کې په تقلید باندې خو بحث کړو او پای کې تفصیل لې یره تقلید شرک دی او شرک دی وړا خبر هم نه رسنه چې بیان د ټولو خلکو د پاره دی نو په عالمان په پویږي دا نور خلک بس کوي تقریب بکای نور بس کوي خلق الله السماوات والارض بالحق پیدا کړی الله اسمانونه او زمکي د پاره د ښکار کولو لاک یقینا د ګرغه د پاره د مؤمنانو وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْکِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ولولا هغه چې وایې کولې شي تا ته د کتاب نه پابندي وکړه د لمونځ یقینا لمونځ باندې کوي د بې حیا د بې نهینا ولذکر الله اکبر خامخا ذکر د الله ډېر لوی دی الله پوهیږي په هغه څه چې تاسو یې کوئ ولا تجادلوا ولا تجادلوا الا بالتي هي احسن او جګړه مکوای اهل کتاب سره مگر په هغه طریقه چې هغه خسته ده الا الذين ظلموا منهم مگر هغه سان چې ظلم کړو دینا ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي وای موږ ایمان اورې با سچ را لګلې شي موږ دا اور لګلې شي تاسو ته اج دروازه موږ اج دروازه تاسو یو دی او نه نو لو مسلمون مونږ یې د الله لره غاړې ښودونکي وکذالک انزلنا الیک الکتاب دارنګ موږ لګلې تعالی له کتاب هغه سان چې ورکړې موږ له کتاب ایمان وړي په دی باندې او من هاولای مې یو منو بي او باندې خلقنا هغه څوک دي چې ایمان وروړي په دې باندې انکار نه کوي پایاتونه زمونږه مگر کافران او نه تلوی رکو مخکې د دینه من کتاب انسا کتاب ولا تخطو بیمینکا او نه تا لیکل کول شو پلاس تابانی یمین زکوی چې اکثر لیکل په خلاص باندې کیږي اذا لرتاب المبتلون بدا وکي یقینا معجزې د الله سره دي او یقینا زه ما يرون کې ښکارا اولم یکفیم ایا نه دی کافی دی لرا دا خبره چې موږ را لګلې دا کتاب لوستې شي په دی باندې یقینا دې کې رحمت او نصیحت دا کو نه پاره چې ایمان نوړي قل کفا بالله بینی و بینکم شهیدا صداقت د قران کریم وای پیغمبر کافی د الله په من زما می تاسو کی گواه وی با سچ بر دی اخکتا والذین آمنو بالباطل کسان چې ایمان وروړو په باطل باندې کفر کوي پاتون د الله د کسان دي تاوانیان کله چې ته مسله د توحید بیانې، د حق بیان کې قرآن بیانې نو شیطان به راشي وسوسې به دل اچوي اته به وایي سړیه ګوره که مسله دې بیان کړه خلک به دې د ملک نه وشړي. نو تا بیا چرته بجون تیرې جواب یا عبادی الذین آمنو وزما بندگانو ای کسانو چې ایمان مورلې ان ارضی واسعتن یقینا زما زمکه د فراخه ویا فعبدو نو صرف زما عبادت کوي نو کدی ځای کې دینه پری دینو بل ځای ته لاړ شه مرګ خو دا تنګ نیست پای ګدا لنګ نیست د الله ملک تنګ نه دی او د ګدا خپې شلې نه دي یو ځای دې نه پریدي بل ځای ته لاړ شه بیا به شیطان راشي وای به سړیا که مسله دې بیان کړه نو دا خلک به دې مړ کړي او به دې وژني بیا وسکه جواب، کل نفس ذائقة الموت هر یو نفس څکونکې دی د مرګ که زه مړ شم نو څه خبره ده خو په غیرت خو به مړ شم کنه که په دې کې مې سر هم لاړ شي نو څه خبره ده مرګ د شهادت به راته ملو شي او خو دې غیرت غیرتی مړي او د هغه غیرت پاتې کېږي بی غیرته مری او بی غیرتی پاتی کی نو د دیو جنا کل نفس ذائقه الموت هر یو نفس کونګی د مرګ مرګ خو باسم راځي او چې د غیرت مرګ راشي نو خوان باو کی ثم الینا ترجعون بیا به موږ طرف ته واپس کړی شي بیا به شیطان راشي او بیا به وسوسه چي یاره اوس خو یې د جومات دا وړوکی غوندې کور درکړی دی او خلک ستا سره ډېر ښه دي، نو که چېرې مسله دې بیان کړه، نو دا کور نه به دې وباسي، بیا به څه کوې؟ چېرته به ګرځې، کډه به ګرځې؟ جواب، والذین آمنوا وعملوا الصالحات. هغه کسان چې ایمان او عمل یې کونی کا لنبویانهم من الجنه غرفا خامغه ځای ورکم دی لرا د جنت نه بالا خانه چې بهږي والا دې دور دا غنولي همیشه وي پدې کې او خدای اجر دا عمل کوونکو هغه سان چې صبر کوي پر باندې ځان سپاري مړه کړه کلی نه وستینو څه خبره ده کورنا الله به د جنت بالا خاني درکړي بیا براشي او شیطان براشي او طالب وسوسه اچي سړیا پرېره ما ځان لري کار کتلې دي دا ټول مليانو ته وګوره صرف وخت دی رہی دا مسلې نه بیانې تی ولې بیانې هم د نورو مولیانو په شان وخت تیروه دا امامتی درکړی ده او تنخواه درکوي پیسې درکوي نو چې مسله دې بیان کړه جومات نه به دې وباسي او تنخواه به نه درکوي خورې به څه بچي به دې څه خوري رزق به کم ځای نه خوري جواب وکایم من دابت لا تعمل رزقا ډېر زنده سرونه نو چته خپل رزق لره ځان سره الله يرزق واياكم الله رزق ورکړي دي لرا او تاسو لم درکړي دا الله دې اوریدونکي او پویا په دې هوا کې مرغانو له څوک رزق ورکړي نو چې هغه له ورکول شي ته د الله د دین خدمت کوه طالب نه درکړي په سپیو خنزیر له ورکړي ځناور له ورکوي په ځنګلو کي ځناور له ورکوي تا له نه درکوي ولي به نه درکوي حديث کي راځي نبي عليه السلام فرمايي لو انکم توکلون علی الله توکلا لرزقتم کما ترزق الطير کتا سو په الله صحیح توکل او باور وکړه دا سره رزق بل لرګي هغه څنګه چې مارغانو لور کوي تغدو عماسا و تروح بطانا سهار وختي خالي ججورې رواني او ماښام چې راځي ډکې ججورې را رواني ځان له خو څه بچو له هم ځان سره راوړي نو چې مارغان له ورکولی شي تا له نشي درکولی خو په الله دې یقین نشته که نه دارنګې یو حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي نو د هغې نه مخکې مړ کېدی نه شي، ولې دې پرېښودو د حق بیان؟ بیا به شیطان راشي او بیا به وسوسه اچوي، یاره که مسله دې بیان کړه نو دا لږ غونې ملګري درسره دي، تعاون درسره کوي او مفت او فري کارونه دله کوي، تابعدار دي، نو که مسله دې بیان کړه نو دی به بیا ستا نه نفرت شروع کړي او دی به بیا تا سره ملګري نه وي. جواب. ولئن سالت من خلق السماوات والارض کته بوزو کې دینا چا پیدا کړی د اسمانونو ازمکه تا به کړی نور سپوږمې خامغه دی بوې الله نو کم طرف ته ټکر ورکړې شو دی ته د ازمکه اسمانونو چا تا بلار ګرځولې دي دا نور سپوږمې او ستوري دا چا تا بلار ګرځولې چې هغه کول شي نو خلک تعالی تا بلار نشي ګرځولې الله يرزق الرزق لمن يشاء الله فراغي لري چاله چواړي او تنګي یقینا الله پاره شی باندې پویا بیا به شیطان راشي یره که مسله بیان کړه نو ستا په کور کې خودل نشتا دی گاونډي له مفت او بدر کړی نو چې مسله بیان کړه او ورته پته ولګی دا چې دا خو پنځپیره دی بس بیا ودل او بسوک نه درکې که په خلق باندې خدا نو بد لګي کنه نو بیا به بسوک نه درکې جواب ولئن سالتهم من نزل من السماء ما کله تاسو کې دینا چار اورولي د برنو په تازه کوي په دې سره زمکا پس د چوالي دا اینا خامغه دای بوي الله دا بره نه اوبه چا راورولی نو ستا دی ګاونډي په دې کوی کې هم اوبه الله پیدا کړی دي نو چې هغه له ورکول شي تا له نشي درکولې او چې مسلې د وجه پتا باندې اوبه باندې کی الله رب العالمین بوله کوی وچی بیا باغوم ګرځي او سوالونه وکړي چې ولې تا زما په بنده باندې اوبه باندې کړی د دین د وجه نه وللحمد لله بل اکثرهم لا عاقلون ويا حمد لله بلکې زیات د دین دی بی عقل کم عقل دی بیا به شیطان راشي او تا ته وسوسه چې سړیا ځان دا جون ولې خرابې پرېما بل څوک به بیان کی دا مسلې تا ځان لکار کتلې جواب وما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب دې دا جون د دنیا مگر لوبي وابس او یقینا کور د آخرت دی همیشه کاش دی په دې هغه همیشه ژوند د پاره کار وکړه دا بس ژوند دی او د دې بس سمزي وي بیا و شیطان راشي او تا ته وایي یره کله مسله بیان کړه نو بیا به دې دا د امن ځای در پرې شوی دی، بیا به دې د امن ځای نه وي. جواب، وروسته اووه شپېتم کې، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا یتخطف الناس من حولهم دا. دې لپاره ذکر کوي چې شیطان به دا وسوسې اچوي پیدا رکبو فی الفلک دا الله مخلصین له الدین کله چې سوار شي کیشته کې نو چې وی الله لرا خالص کوونکی دی الله لرا غارلا کله چې خلاص کې دی لرا او چې دا دا ځا پتی به شرک کوي